د نبی رسول الله د اهل بیت اکرام او داغي د فضیلت بیان اهل بیت رسول الله د شوافع په نسبت باندې مؤمنان او مؤمنانی د بنو هاشم او د بنو مطلب او د احناف په نسبت باندې د بنو هاشم چې کوم وقال تعالی ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب معلوم شو چې اهل بیت د شعائر الله نه دي شعائر الله کې تعظیم دي د الله د نخو د دین چې څوک تعظیم کوي نو معلومیږي چې د ځپزله کې اخلاص دی او وای حدیث وعن يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحسين بن ثبت وعمرو بن مسلم الى زيد بن ارقم رضي الله عنه فلما جلسنا اليه قال له حسين لقد لقيت يا ابي خيرا كثيرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه وعن يزيد بن حيان قال انطلقت انا ذا تابعي ليزيد سيف ان طلقت انا وحسين بن صبرتا وعمرو بن مسلم د پخپلم تابعی دی وی زلړما او حسین ابن صبرا دام تابعی دی عمر رضی الله تعالی عنہ چې دین لیدل دی او داغه روایت نقل کړی او عمر ابن مسلم دام تابعی دی په مسلم کې عمر ابن مسلم دی والله اعلم الى زید ابن ارقم دی صحابي څخه کړل د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ مرویات یعنی دا چې کوم احادیث نقل شوی دي نو لس کم سل دي فرمایي دی خپل یزید فلما جلسنا الی کله چې مون زید ابن ارقم سره کینا شو قال له حسین مون کی او تن خبر شو له حسین وته لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا چې نبی رسول دی لیدل دی زم دا او سمعت حدیث له داغه نبی حدیث او لیدل دی دریم دا وغز او تماه داغه په مل ورته کې jihad کړ دی او صلی ته خلفه او داغه په درست دی موس کړ دی خلاصه دا چې لقد لقیت یا زید خیرن کثیرا بیا وتا ته ډیر خیر سره ملاو شوه وخت می زور شوه دی ونسیت بعض الذي كنت اعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم او ارشید دا نه باز یا چې ما د نبی اسلام نه یاد کړیو فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه کم چې تا بیان کم بزا قبول کړي او کم چې تا بیان نکم نو ماته مو کا مکلف کوي تنگوي دي نو چې بډا شي پیښ نو بیا لګ غره یاد سات بیا تنگول وکړه شر قران رحم الله استادان زموږ ذکر کې چې سوره بوډا کېده به زور بیا غري کېده عالمان هم دي بیا څنګه چې دا خبره مې دغلی نه ولي چې هغه خلاف د شریع خلک به بوډاوالي ته ګوري چې دا ډېر وخت تیر کړ دې راشه تاسو ته نه ګورم دې پیګنه الله فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني فلا تکلفونی ثم قال دیو ته بیان کو چا د مطالبه وکړه ول حدیث سند راکا مون ته آیات وایا تا شاګردې کې راشو نظام دې غتاو مو نظام غتاو مو اسو تقول شروع خبره اتو کړه وقام رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما فینا خطیبا نبی اسلام او درې دو یو راځي کوم کې تقریر کوم کې بماین په ابو سره یو دعا خمن چې هغه ته خم چې نوې بین مکه او مدینه د مکه او مدینه په درمیان کې او بری چینا خم چینا ورته وي هغه باندې نبی اسلام او درې دو تقریر شروع کوم معلومه چې پولا تقریر کوی شي فحمد الله تقریر کې الله حمد واثنا علی الله تعریفونه نه تعظیمی ګران کار دی عمل په ګران کار دی زکولی چې دن اګران دی عملی کولی ګران دی اول هما کتاب الله یو د الله تعالی کتاب دی فیل هدا و نور دی کی دا قائد و وضاحت مشتری او د اعمال رڼا مشتری فرق کې دی فیل هدا و نور فخذو بکتاب الله نو د الله تعالی په کتاب باندې مونږ له لګوي سي واستمسكو به فحط على کتاب الله د الله په کتابي تیزی ورکړه صدا الله په کتاب باندې تقریر کول او هغه تر ته تیزی ورکول دا من سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تعالی موضوع درکړ شوی چې فضیلت فضیلت القرآن او د قرآن ته ترغیب او تعالی مهنت نه کوي د دې حدیث تشریح کړي زه ان شاء الله څو ورځې راوړم ان شاء الله کوي یاد نو دې حدیث وضاحت کړي په شیعاګان رد کړي او ذکرکم الله فی اهل بیتی فقال له حسين حسين وتي ومن آل بيتي يا زيد زید آل بیت څوک دي الیس نساء من آل بیت دي نبی اسلام زنانه دا آل بیت نه دي قال النساء من آل بیت ورین دي ولكن آل بیت من حرم الصدقه وعدو د نبی اسلام دروست چا باندې صدقه حرام ادا بدل آل قال ومنهم وایا دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه موقوف روایت دا قول لانه قال ارقبوا محمدا فی آل بیتی لحاظ کې د محمد په آل بیت دا کې سمانا راعوه واحترموه واکرموه دا د نبی اسلام اکرام دی دا د احترام دی دا د هغه لحاظ کول دي چې دا اهل بیت او کتابه دی رضی الله عنه وایي باب توقیر العلماء باب دې په بیان دو عزت کولو د عالمانو کی والکبار مشران و اهل الفضل نور کوم نیکان خلق دي وتقدیمهم علی غیرهم دې په نور مخکې کول ډوړې ولا مخکې ورکی دا انما ذکر دا جواب دی کنه ندی برابر ځکه څوک چې خاوندان د خالص حکم یې ته پته لګي چې اهل علم او دانون دی برابر ها وایا وان ابي مسعود بن عقبه بن عامر البدري عقبه بن عامر البدري عقبه بن عامر البدري الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم القوم اقرؤهم لكتاب الله امامتي بکی قوم لرا اقرؤهم لكتاب الله خلصتن کې پدې کې د الله کتاب لرا صحابه اقرأهم یاد اوساتی هغه کې چې اقرأ جن مراد نه عالم اوس خو قرأت او عالم عالم ځان لري قاری ځان لري دا قاری چې دا بل عالم دی هغه ګوره عالمان مقاریان خچ دا الله کتاب لري فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة چې په سنت باندې ډېر پیي فاتا محیثا الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا چې محیثر اور چې جمهور عبد الله بن سهل کې دین هغه شي ګډوډ کیږي او وینو کېو وجل شوی دی بس نږدې دی مرتا او خو دی را خو دی لیت ته ته فدفنه غیر دفن شهید ثم قدم المدینه مدینه تراله فن طلق عبد الرحمن بن سهل دا دا مقتول چې کنه دا غرور دی ومحيصا وحويصا ابن مسعود دا محيصا خو هغه چې غسرو دا بند ضرور دی دا د دواړه د مسعود رضی الله تعالی عنہ زامن نو چې دی رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا عبدالرحمن خبر شروع کولا شروع کېده چې د خبرې کې فقال نبی صلی الله کبر کبر ویلا خبر اور غلې توړي کې ترشه عزت کو هلکه مشران داسې ته کشرې مشر د خبر ته غریب نه تداوخ شو بقا کبر کبر هو احدث القوم تاسو د مقتول د قاتل نه حق طلب کوي او قسم ور کوي قسامت کې وتا سوای دا کوم کسان دي 50 کسان نه راځي چې قسم به تاسو کې موږ نه لري اما مثلا خو بهر حال و ذکر تمام الحديث بر تراشي خو نبی اسلام کبر کبر لوی نمبر کا لوی نمبر کا نو نبی رسول الله سلام به د قتل د قتل د احد او زخمیانو مونور نو په قبر کې به چې نو دو دو تنه به خول ثم یقولون دا به وی دو تنه به خول دا به تاسو کو ايهما اکثر واخذا للقران دې دوړو کې کم یو قران لړې یادونکو قران زیات چاته یادو فاذا اشير له الى احدهما قدمه في الله کله چې اشاره وکړي دې تلې دې تلې یادو خو چې غاری په قران کې نه ول جافی انو د قران نه چې دنو جافی نه ول جافی ان ته څه مطلب باندې پر خودن کې د قران کریم داغه تلاوت نه کوي هغه باندې عمل نه کوي و اکرام عادی السلطان المقصد او اکرام دا بادشاہ انصافدارو عادل رعیت کی سو مطلب دی حامل القرآن غیر الغالب کی سویلاو کنا دیم تلی دی لک صبر ہوگا کنا یو مطلب د دې داوی لري غالی نه وی یعنی لفظا او مانن د قران نه تجاوز نه کوي الفاظ هم غلط نه وي حامل د قران دی او معنا هم چې دین هغه غلط نه کوي قصدن عمدن لګیا دی دیمه معنا دا ده چې غیر الغالی فی ای فی معنا او بتاویله الباطل کسائر المبتدعه لک بدتیا ادعوا ربکم د جمع صیغه دا په جمع سره دعا ده الجفا ان يتركه بعد ما علمه جفا دي ته وای چې قران پی دي پس د یادول نه لاسیه من اذا نسيه بالکل ان کې فانه عد من الكبائر دا غړ ګناه دی ګناه ده حاشیه د ابو داود 309 صفحه کې دی حدیث باندې دا مطلبونه چې بناوي دي ابو داود په حاشیه ابو الله فقالت نغي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل انزل الناس منازلهم خلق له دای مرتبه ورګي دا یو چې نه غلا ما یو ټوکړه ورکړه هغه ته دا بس لاړو مخه باندې او د اکرام دا چې د مادل تکې نه ولوي اگر چې جامع سپینې و دي چې خوراک ادا دې مکو نه غسلا مادل تکې نه تکې نه او یې ور دي اکرام شکندار چې خپل ځان نه اکرام څلورم نمبر کې اکرام دی عزت نه کړي او ځوان د بوډا لسنی د وجه د بوډاوالي نه الا قیز الله له من یکرمه عند سنه الله با د دې د بوډاوالي په وخت کې د څوک مقرر کی چا ور دې اکرام کوي لوټه ډکا کو الله وکولا ورځي کی لاس نه ضروري تا تاونه ورځي کی اپای کا روندې راغله هو الله وتعالى دې نه مقرر کی هغه حدیث هم دې لپاره دلیل دی هغه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام کوم اون ادا چې هغه د انسان سره چې نه هغه یو شان د شکل کې مشابهت لري وټول غلی شو زما دې تراله جارو کجوري ونه ده ما سونه وی عمر سے بتوی دې مې خوشاله کړو ګډارې ویلې ما تاسو قدر کو مشران د دین ما چیر دی چې دینو یې زو زوا مردا بخاری ګری مال دین تراغله دې دا راو